چې په زمانه د جاهلیت کې به خلکو خپل بیبیان او زنانو له بشمار طلاقونه ورکول دا غي بس شمیر نو معلوم طلاق ورپسې بل طلاق او خود جدا کېدل بتنه نو نو په دې آیات کې الله رب العالمین وی دا حکم را لېږلی چې طلاق رجعي په دوه کرته دی یو خاون چې خزه لا صریحي الفاظ باندې طلاق ورکړي نو دې دو پیری رجوع کول شي په دریم ځل کې طلاق ورکو نو دا مغلظ دې خزبت نه جدا کیږي او بیا رجوع نشي کولای او بیا به آیات په اخر کې د خلع ذکر کوي قل علی لوی چې یو خزه خاوند لوی زما او ستا ازدواجی زندگی نه تیریږي تاج مالک مہر را کړه یا د مہر نه علاوه نور د سرا کړی هغه تعالی در کوم په تما پرې د صلاح خراکا نو خلع مسله بند آیات په اخر کې ذکر کیږي الطلاق مرتان نو بیا که چرته دا خزه دی خاون لوی چې د تعالی خپل مہر واپس درکوم نو ته دا مہر والا خو ما پرې دې ته ما او تاسو باندې کې ژوند نه تیریږي مفسرین ذکر کړی چې کله کې مراد ده او طریقې د جاهلیت باندې چې د طلاق په وخت کې واغې د خزینه ارسه اغسل چې سره ور کړی اسلام دا حکم راولې ګلو چې نه د طلاق په وخت کې تاسو د خځې نه څه اخلي نه احکام ورسره وکړي خو بیا په زندګی نه تیریږي او خځه په خپل خو باندې خاوند د طلاق مطالبه کوي نو که خاوند ته جواب بیا اغستې شي او کنه هغه مطالبه نه کړي او خاوند د دې لپاره څنګه چې دا مجبور شي چې ما دې له کوم مہر ورکړي دا مال واپس راکړي او خپل مطالبه د طلاق وکړي چې د دې دوو طلاق نرستو یو خاون په دریم ځل باندې خزل طلاق ورکو نو دا ور لبیا بغیر د تحلیل نه حلالېږي خو د دې تحلیل د پاره حیله کو لا حرام او ناجایز دی په اتفاق د اهل علم سره کچر ته په دریم ځل باندې خاون دی خزل طلاق ورکو نو بغیر د تحلیل نه دا د لومبني خاون نه نه حلالېږي او اهل علم د لومبني خاون د حلالېدو لپاره پنځه شرطونه ذکر کړي یو دا چې د دې زنانه عدت تیر شو چې کله خاون درېم ځل باندې طلاق ورکړو او د عدت تیریدو نه بیا په بل ځای کې د بل خاون سره نکاح کړو دا دویم شرط شو او دریم شرط دا دی چې هغه ورته د دې کتو کورواله او کی او سلورم دا چې هغه بیا په خپل خوخه باندې طلاق ورکی او پنځم شرط دا دی چې هغه عدت تیر کی چې کوم په ځین د طلاق ورکړي نو دا پنځه شرطونه چې موجود ټول نو دا غي ارس قرآن وهي حتا تن کې حاجه او جنغه د بل خاون سره نکاح او بیا ورله هلاجي خدا دې پنځو مراحل نو او د دې تحلیل د پاره چې خلک کوم هلي کوي د دویم خاون مقصد دا دی چې مستقل نکاح دې دې خلې سره وکړي صرف دې د پاره لږ وخت د پاره په نکاح اخلي ادا دې بل خاون له حلال شي نو دا کار حرام دې په اتفاق د اهل علم سره خو بیا عام اهل علم ذکر کړي که چا د حلالې په نیت باندې دا کار وکړو نو نتیجه ته مرتب کېږي که نه لومړني خاوند له حلاله شوه که نه نو په دې کې بیا بعضې اهل علم قایل دي بلکې اکثر اهل علم لومړني خاوند له حلاله شوه کار اگر چې د ګناو کو حرام کار وکړو خو کله په حرام کار باندې نتیجه مرتب کېږي حدیث د بخاری او مسلم کې راغلی د رفاعت القرج رضی الله عنه بیبي نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغه امال خپل خاون رفاعه رضی الله عنه طلاق را کړی او پوخ طلاق را کړی البته لفظ حدیث کې راغلی نو ایمان کا کړی عبد الرحمن بن الزبیر رضی الله عنه سره نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې په سوال او تپوس باندې پوه شو استاده اراده ده چې تر فعل واپس شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی تراغه پورې اغل واپس کېدې دې چې تر دې چې دې د تاسو سره نږدې کتو کی او د دې آیات لاندې اهل علم دا مثلا ذکر کړی چې درې پیری په یو مجلس کې یو خاوند خزینه طلاق ورکړي نو آیا دا طلاق واقع کیږي کنا نو جمهور اهل علم ائمه اربعه عام امت داوي چې درې طلاق په یو مجلس کې ورکړل دا طلاق واقع کیږي او دا طلاق مغلظ دی درې واړه طلاق واقع شول برابر خبره ده په یو لفظ سره ورلويږي چې انت طالق ثلاثا ته پدریو طلاق وي یا درې الفاظ جدا جدا ذکر کړی دي ته طلاق اي طلاق اي طلاق اي بلکې امام ابن عبد البر رحمت الله عليه فال استنصار کې په دې باندې اجماع د اهل علم او د امت را نقل کړي دا چې په اجماع د امت سره دا درې طلاق په یو مجلس کې واقع کیږي او کوم خلق چې وي د دې خلاف کله د داغي خلاف له سره اعتبار نشته امام نووي رحمت الله علیه د اجماع له اشاره کړي فال منها شرح د مسلم کې او د بعض سلف او اهل علم نه دا نقل دي چې نه په یو مجلس کې درې ورځې دا یو واقع کیږي ځکه حدیث عبد الله بن عباس رضی الله عنهما په صحیح مسلم کې راغلی چې درې طلاقه د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې دارنګ د ابو بکر رضی الله عنه په زمانه کې او د عمر رضی الله عنه د خلافت په ابتدایي وخت کې درې به یو حسابېدل بیا عمر رضی الله عنه د صحابه سره مشوره وکړه چې د خلکو په هغه کار کې تلوار وروکه چې الله رب العالمین دی له پاغي کې مهلت ورکړی و نو د صحابه کرامو په مشوره او اجماع سره د غدری طلاقه په یو مجلس کې ورکړي دای شي جاری کړي اجماع د صحابه کرامو سره نو صحابه کرام په دې کې اختلاف نه کړی او بعض اهل علم ویل لکه اهل الظواهر او شیخ الاسلام ابن تیمیه ابن القیم او د عرب بعض مشایخ لکه شیخ ابن عثیمین رحمه الله هغه ویل چې عمر رضی الله عنه دا حکم مبني په سیاست باندې سیاسي فیصله کړې وا شرعي حکم نو بهر حال ټول جمهور دا چې دا درې په یو مجلس کې درې واقع کیږي